د جاهلیت مسایل په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه السلام باندې د زړه نه ایمان رانه وړي چې ستا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ د جاهلیت مسایل وپېژنئ او ځان ترې وساتئ د هر یکشنبې په ماښامنۍ خپرونه کې د جاهلیت مسایل هغه دا ده، محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي، وایي د جاهلیت خلک به په اکثریت باندې ډېر زیات دوکه کېدل، هغوی به د اکثریت د یو شي حقانیت باندې دلیل ګڼو، کوم طرف ته به چې خلک ډېر زیات وو، په کوم ملت او مذهب او دین طرف ته به چې خلک ډېر وو، د هغوی به دا ویلې چې یاره دا خبره. دا حقه خبره ده دا مذهب او دا ملت او دا کار دا صحیح کار دی او کوم طرف ته به چې خلک کم وو یا خلک به ناشنا شم خلک وو نو دوی به د دې مذهب او د دین او د دې طریقې په بطلان باندې دا کموالی به دلیل نیوو حالانکې د اکثریت او ډېروالی دا معیار د حق نه دی عزتمندو لا یعرف الحق بکثرة الرجال هر څه پېژندل کېږي دا د خلکو په ډېروالي باندې نه پېژندل کېږي چې کوم طرف ته خلک ډېر زیات وي نو همغه دې حق وي نه نه عزتمندو راځئ چې د الله رب العالمین دا کلام وګورو الله رب العالمین په صورت انعام کښې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله الله رب العالمین وایي وایي نبي علیه الصلاة والسلام ته خطاب کوي دا اولا هغې ته خطاب دی او د هغې نه وروسته بیا هر یو مسلمان او مؤمن ته دا خطاب دی وایي که چېرته ته د ډېرو خلکو تابعداري وکړي نو یضلوک عن سبیل الله دا ډېر خلک به تا د رب العلمين د لارې نه به چې کوم دی ګمراه به کړي تا نو الله رب العلمين اکثريت پسې ورتګ او اکثريت پسې تلل دا د ګمراهۍ سبب ګرځولی دی او پخوا دې جاهلانو به دا د حقانيت سبب ګرځولی یو شي همدغه شان زموږ او ستاسو په دې معاشره کښې نن سبا دې جاهلانو همدغه معیار ګرځولی دی چې کوم طرف ته خلک ډېر وي هغه طریقه هغوی حقه ګڼي او کوم طرف ته چې خلک کم وي نو هغه طریقه دوی باطله ګڼي خو لیکن معیار به صرف هغوی چې الله رب العالمین قال الله قال الرسول وي دغه به معیار وي او دغه خبره به صحیح وي ومن اصدق من الله حدیثا چې رب العالمین دا ډېروالی دا د ګمراهۍ سبب ګرځولی دی نو لهذا دا په حقیقت کښې د ګمراهۍ سبب دی او دا د فلاح سبب نه شي کېدلی همدغه شان د مشرکینو غالبا د دغه څلور دلایل وي هغه اکثر دا څلور دلایل پېش کوي، اول دلیل اتباع الاباء، همېشه هر مشرک چې ګورې، هر کافر چې ګورې، نو هغه یې په همدغه دلیل کښې پېش کوي چې زمونږ پلار نیکه داسې کول او دوېم هغه دلیل چې کوم پېش کوي هغه اتباع الاکثریه چې دا ډېر خلک داسې کوي او دا دومره خلک چې دا کار کوي او دا دومره خلک چې دا کار نه کوي دا دوېم دلیل دی د مشرکانو او درېیم دلیل د هغوی ظن دی ظن ګومان ګومانونه کوي او څلورم دلیل چې کوم دی هغه تخمین دی اندازه لګول او اټکل لګول بس اټکلې کوي خپل ځانه به چې څۀ چې په ذهن کښې را شي بس هغې پسې روان وي دا څلور دلایل اکثره دا د مشرکینو دي خو لیکن عزتمن الله رب العالمین ګورې صورت اعراف کښې فرمایي ولکن اکثر الناس لا یعلمون اکثره خلق خو نه پوهېږي اکثره خلق خو جاهلان دي اکثره خلق خو چې کوم دی په حق او باطل کښې تمیز نه شي کولی همدغه شان نن سبا زموږ او ستاسو په دې شاوخوا ملکونو کښې جمهوریت او ډیموکراسي چې کومه رایجه ده د دې بنیاد هم په اکثریت باندې کېښودلی شوی دی تاسو نه ګورئ کوم کافر هم چې راځي او په نوم باندې اسلامي ملک هغې باندې قبضه کوي نو بیا چې کله د دې ملک نه واپس وځي هلته جمهوریت او ډیموکراسي هغه نافظ کوي او بیا ترې ووځي لکه مثال برطانیې په پاکستان او هندوستان باندې حمله کړې وه کله چې د دې نه وته، نو په دې باندې ډیموکراسي نافظه کړه، جمهوریت یې پرې نافظ کړ. همدغه شان امریکا په عراق او افغانستان باندې حمله وکړله. کله چې امریکا د دې نه وتله، نو په دې ملکونو کې یې ډیموکراسي او جمهوریت هغه یې نافظ کړ، ځکه چې هغوی ته پته ده چې اکثره خلک جاهلان دي، اکثره خلک ناپوه خلک دي، اکثره خلک هغه په صحیح لاره باندې نه دي روان، د الله رب العالمین کلام په دې باندې ګواه دی. له دې وجې نه ټول عمر نو دغه فاسقان چېرته اسلامي نظام غواړي عزتمندو تاسو نه ګورئ په دې جمهوریت کښې او په دې ډیموکراسۍ کښې دا ووټونه چې کېږي که چېرته یو طرف ته نهه نوي هغه مجاهدین وي علما وي مهاجرین وي او صدیقین وي او صالحین خلک وي خو لیکن چې بل طرف ته سل فاحشې زنانه وي نعوذ بالله من ذلک نو نظام او حکومت هغه به د چا راځي هغه به د سلو زنانو فاحشو زنانو راځي همدغه شان جاهلیت خلکو به هم دا ډېروالی خوښوو، ډېروالي پسې به تلل، خو لیکن زموږ شریعت هغه په ډېروالي باندې رد کړئ، زموږ شریعت هغه حق ته ګوري، که حق صرف او صرف یو کس سره وي، بس د دې تابعداري لازمه ده او که حق هغه ډېرو سره وي، نو د ډېرو تابعداري لازمه ده او نبي علیه الصلوة والسلام هغې ته به دې مشرکانو تاسو نه ګورئ چې هغه یو وو. او مشرکان ډېر زیات وو، نو ایا نعوذ بالله دا مشرکان په حقه وو؟ همدغه شان په دنیا کښې موحدین کم دي او مشرکان زیات دي، نو ایا دا مشرکین دا په حقه باندې دي؟ همدغه شان مسلمانان کم دي په دنیا کښې او مشرکین او کفار زیات دي، ایا دا کفار په حقه باندې دي؟ نو دې وجې نه د اکثریت او ډېروالی دا په هر ځای کښې دا دلیل نه شي جوړېدلی د حقانیت د یو شي، نبي علیه السلام ته به د مشرکینو په بده سترګه نه کتل، هغه یو و، د هغه ملګري کم وو، د هغه ملګري چې کوم دی غریبانان وو، هغه داسې معمولي خلک وو، نو دې کفارو به هغې ته د بطلان په سترګه باندې کتل چې دا دین باطل دی، ځکه که دا چېرته صحیح دین وی نو دې غټو غټو سردارانو او د کفارو مشرکینو هغوی به د نبي علیه السلام تابعداري کړې وه، نبي علیه السلام فرمایلي دي. بدأ الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدأ وایي اسلام چې اول کښې راغی هم نا اشنا و همدغه شان په اخر کښې به بیا نا اشنا کېږي همدغه شان نن سبا زمونږ او ستاسو زمانې کښې هم خلک اوس دا وایي که نه وایي که چېرته دا جهاد فرض وي نو دا دومره خلک جهادونه دا ولې نه کوي همداشان که چېرته دا خلیفه حق خلیفه وي، دا دومره ډېر مسلمانان دي، دا ټول مسلمانان دي، خلیفه سره بیعت ولې نه کوي؟ او همداشان که دا هجرت لازم وي او فرض وي او د ربالعلمین حکم وي، نو دا دومره ډېر علما دي، پوه خلک دي، نېکان خلک دي، دوی دا هجرتونه ولې نه کوي؟ ای عزتمندو! دا دلیل نه شي کېدلی، دا دومره ډېروالی او اکثریت دلیل نه دی، الله رب العلمین په دې باندې رد کړی دی، که چېرته دا دلیل وي نو دا دومره خلک چې کوم دی دا لمونځونه نه کوي نو بیا ته هم لمونځ مه کوه نعوذ بالله من ذلک، دومره خلک روژې نه نیسي بیا ته هم چې کوم دی روژه مه نیسه، دومره خلک لاړل مرتد شول د کافرو سره په صفونو کښې ودرېدل بیا ته هم نعوذ بالله من ذلک هغوی سره په صف کښې ودرېږه خو نه عزتمنده وروره دا دلیل نه شي کېدلی دلیل هغه حق دی قرآن او حدیث دی دا چې چا سره وو که هغه لږ وو که هغه ډېر وو که هغه یو وو که هغه دوه وو خو لیکن د همغې خبره به منل کېږي د دې نه علاوه نور د اکثریت پسې تګ دا صحیح نه دی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین د تیپور هوایي میدان غربي برخې ته څېرمه د اسلامي خلافت د یو استشهادي برید په نتیجه کې شپاړس نوسیریان ووژل شول او د بعقوبه په شمالي او شرقي برخو کې د انفجاراتو په عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ګڼ وسایط له منځه تللي دي او اوس هم بشپړ خبرونه چې په نتیجه کې یې یو روسی ټانګ، دوه هومر ډوله ټانګونه او نور نقلیه وسایط له منځه تللي. له استشهادي برید وروسته د اسلامي خلافت د مجاهدینو او شیطاني لښکرو تر منځ جګړه پیل شوه. په جګړه کې له مختلفو اسلحو نه کار واخیستل شو چې په نتیجه کې یې څلور د ثقیلې اسلحې وسایط له منځه ولاړل. خبر زیاتوي چې مرتدین له یادو تلفاتو وروسته د ذلت په حالت کې په شا وتښتېدل. او همدارنګه روافضو چې غوښتل یې د موصل د شیمیا په سیمه حمله وکړي د مجاهدینو له شدید مقاومت سره مخ شوه. له څو ساعته جګړې وروسته مرتدین له میدان وتښتېدل او مړي یې په میدان پاتې وو او همدارنګه درې هومرډوله ټانګونه یې هم له منځه ولاړل. او د موصل په شرقي برخه کې د اسلامي خلافت د مجاهدینو د درازنوف په عملیاتو کې نهه رافضي عسکر هم د هلاکت تر کندې رسولي او د موصل په حجر او مامون سیمه د امریکايي جنګي طیارو په بې رحمه بمبارۍ کې دوه ماشومان شهیدان او څلور کسان زخمېن شوي دي. د حمص ولایت نه تازه جزیات وایي چې شیعه ملېشو او نصیري ځواکونو چې غوښتلې د تیپور په غربي سیمه کې مخکې ولاړ شي، د موټر بم د برید سره مخامخ شول. له استشهادي حملې وروسته د مجاهدینو او مرتدینو تر منځ جګړه پیل شوه، له مختلفو اسلحو په کې کار واخیستل شو، شپاړس نصیري عسکر ووژل شول او یو شمېر نور زخمیان شول او باقي نور یې له ذلت سره مخ په شا وتښتېدل. د اسلامي دولت مجاهدینو د الله جل جلاله په توکل په دیاله د ابوعیسی په منطقه کې د شیعه روافضو په ملېشو حمله کړې. خبر زیاتوي چې د روافضو ملېشو او د اسلامي خلافت د مجاهدینو تر منځ څو ساعته جګړه وشوه، یو شمېر مرتدین ووژل شول او زیات شمېر نور یې ټپیان شول او یوه نظامي واسطه یې هم له منځه لاړه. په همدې حال کې مجاهدینو په همدې سیمه کې د روافضو په یوه پوسته بریدونه وکړل، زیات شمېر مرتدین مردار او زخمیان شول او مجاهدین د الله جل جلاله په عظیم فضل سالم بېرته خپلو ځایونو ته ولاړل. د رقه ولایت د جعبر په منطقه کې د یو استشهادي ورور اسدالله ترکي د استشهادي برید په نتیجه کې اووه مرتدین ووژل شول. د ناجریا په شمال شرق بویبا سیمه کې د اسلامي خلافت زمرو د مرتدینو په پوسته برید کړی چې په نتیجه کې د دښمن عسکر مردار او ټپیان شوي دي او نظامي وسایط او زیات تعداد کې اسلحې د مجاهدینو په لاس کې پرېوتې د اسلامي خلافت د سکینې کتیبې مجاهدینو په مزرعه عین حسن، فرودګا، تلعفر او تلعسکع په سیمو کې د روافضو ملېشو په پوستو د هوان بریدونه کړي، پېنځه پوستې یې سوځولي او زیات عسکر یې ور وژلي دي او یو عراده ټانک د هدایت شوي راکټ په وسیله له منځه وړل شوی دی. قدرمنو اورېدونکو! دا و د اسلامي خلافت د وروستیو بریاوو او فتحو په اړه لنډ خبرونه، تر بیا د الله په امان، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. صلي بالصلاة دوی پاڅون لاملونه څه وو؟ په همدا ډول مختلفو مسایلو به ورسره غږېږو خو متأسفانه چې دغه څلور ډلې درې مشران چې دي دوی نو په غوږونو لږ درانه دي او خبرې مونږ په همدې خاطر ورسره خبرې کوو چې کورنیو ولسونو ته یې ډاډ او اطمینان پیدا شي ټولو بندیانو دا خبره کوله چې دوی سره به خبرې تېزې کوئ نو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو السلام ورحمت الله وبرکاتو ستا څه نوم څه شوی کاکا ما نوم عبدالرحمن برابر کړي دي او بس شکر دی الحمدلله چې موږ باندې کوم وار او ګوزار هم نه دی کړی ډېر ظلم زیاتی را باندې کړی دی دا د خلافت په خلاف ولې خلکو پاڅون وکړ چې په چرګې خلک را پاڅېدل وجه څه وه دا چا وغلول نو بس دا خو داسې دي چې ټول ولس دی نو ډېر ولس دی چا خولې ته به ته برغلې جوړه پوه شوې ډېر خوله کسان وو، قسم په قسم کسان وو، راجیګ شو وروره تا دغه شیطان یې چا ته پیسې، چا ته یو شی، چا ته بل شی وروره راجیګ یې کړ وروره دا چا راجیګ کړ ولس یې ټول ګډ ګډ وډ کړ همدا مراد دی او که څه بلا ده بس دغه دا چرسیان او بنګیان وروره دا دغو دا کارونه ټول خرابه کړل وروره ټول ولس یې ته راته ووایه که نه شېرینه که چېرې ستا وخت دلته څنګه تېر شو او د مجاهدینو به حالات در سره څنګه شي. شکر الحمدلله که ما سره ډېر ښه دي، ډېر ښایسته دي، نه چا در سره زیاتی کړی، نه چا در سره ظلم کړی، نه چا در سره بله کړې. ښه ډېر ښه، نو اعتبار کاکا ته به اجازه ورکړو، بس فقط همداسې ځکه دا خبره بیخي ضعیفه ده او چې تکلیف نه شي او مسله دا ده چې فقط همدې یو څو خبرې مې په دې خاطر واورولې چې ولسونه او همداراز کورنۍ ته یې ډاډ او اطمینان پیدا شي او سید زمانه که ته راته ووایې که نه چې ستاسو ژوند څنګه تېر شو ډېر ښه تېر شو مخالفت مخالفینو سره مونږ سره ډېر ښه روی کوي ډېر ښه وخت در سره تېر شو مونږ سره نه ناکاره نه بده خبره ښه پېنځه وخته لمونځ ښه په جمع او مونږ سره خره وۍ کوې مونږ سره د تانسا ظلم زیاتا نه دې کړه. مخکې عبدالرحمن اکا وویل چې دا امارتیانو د مشرانو دا خلک وغولول او راپاڅېدل او خلکو یې دغه وکړل دا امارتیانو خلکو ته څه ویل د پچیر خلکو ته یې څه څه ویل او په خپله امارتیان په کوم حال کښې وو امارتیانو څه اعمال څه اخلاق یې لرل هلته اخلاق یې دا اخلاق وو چې خپلې ګټې دې ونې کړي پوه شوې، تجارتونه یې کول پوه شوې، نور چا ته داسې اواز نصیحت خبره نه کوله چې دا ښه لېر دی او دا بده لېر ده، خپلې ګټې سود کړې وې. او شیرین اکا دا د لښکر کول او پاڅون کول دې ګټې یې ډېرې دي که تاوان یې ډېر دی؟ دا صیب تاوان ضرر ډېر دی. ضرر ډېر دی. ډېر زیات دی صیب، ځکه زیات دی چې دا مونږ د پاڅون دغه حال ته را ورسولو که نه بچي مو خوار وو سر. خدای خبر شه کوم ځای کښې یخنۍ نه پراته دي مونږ دغلته شکر الحمدلله کښې مونږ خو بیا هم شکر د اسلام خواست یو دلته پېنځه وخته لمونځ مو په جمع دی ډوډۍ به په دویم ده رقم به برابر دی ښه دا دواد نه خبر نه یو چې یخنۍ کښې به چېرته پراته یي خواران دا ټول تاوان دی سراسر د چا د لاسه په ډوډۍ هم د لاسه عبدالرحمنه که دغه مشران ملکان چې وو دا خلک یې وغلول دغه مشرانو ملکانو ته او دې ولس ته ته څه اوس ورته څه پیغام لرې څه دغسې ورته یو چې زمونږ مني چې زمونږ خبره مني نو وروره که لارې عام خوګاڼی چې خوګاڼی نوم وي عام خوګاڼي ته مونږ دا شکایت دی چې وروره بس د ده نه ښه ښه خلک او ښه ښه دین او ښه قرآن په بل ځای کښې نشته دی او چې هر چا دا وینا تاسو ته کړې ده هغه چټی دروېغ هغه شوي نور کلارې کېنئ خلافت زمونږ مشر دی او مونږ به د ده ملاتړ کړو بس خلاصه خبره ده تاسو ورته شیرینه که ولس ته خلکو ته څه پیغام لرئ او همداراز دې ملکانو نه څه غوښتنه لرئ د خلافت په خلاف همدغه شان بیا همدا توطیې او دسیسې جوړې کړي او که نه څه وکړي نه صاحب بس دا غوتنه غواړو چې موږ روغ جوړ یو بس دود هم خدای پاک روغ جوړ ولري سره چې دو خلافت چې څه خبره کوي باید چې خلافت سره یې ومني الحمدلله ښه او که چېرته تا مخکې څه کار کول د پچیر کښې چې وې ما خو پچیر کښې همداسې کانې کوله بل کار ما نه دی هلته د خلافت دې زندان کښې ده بند کښې چې دی خلافت مجاهدین تاسو سره څه کوي مونځ اودس دا زمونږ طریقې درته ښيي بلکل مونږ سره ښه مونځ اودس او ښه حساب او کتاب د خلافت مجاهدینو مونږ سره ډېر خدمت یې زمونږ کړی الله د دو خدمت وکړه الله د دو خوشحاله لري الله د دو خپه نه کړه خدای دې مونږ نه خپه کوي او که مونږ ته را شي مونږ دې په سر وګرځو مونږ هم دغه د کامې پارټي کار مو کولو. مخکې خو مې عبدالرحمن اکا سره دا مشران صاحب په دې خاطر ګپ ولګوه چې دا مشرانو زړونه ډېر نازکه يي او ډېر نري يي په دې خاطر چې نو تاسو به څنګه کوئ چې ازاد شئ کوکنار به کرئ که نه بند شو نه کرو نه کرو بله د حرام بوټی ویلي وکرو نه بنګ کرو نه کوکنار کرو چې کوم هغه هغه غنم کرو اعتبار کاکا چې هغه بېخي ضعیفه دی او د مغلخېلو اوسېدونکی و، همداراز شیرین اکا نو دی دم د مغلخېلو دی، سیدزمان اکا چې دی دی هم د مغلخېلو اوسېدونکی دی، دوی سره وغږېدو نو دوی اعتبار اکا چې و هغه الحمدالله ښه رک روغ دی خو په غوږونو باندې ډېر دروند و، هغې سره مو خبرې ډېرې و نه شوې کړای، په دې خاطر مو لږې خبرې د هغې تاسو ته در واړولې چې کورنۍ او ولس ته یې ډاډ او اطمینان وشي، لله الحمد اسلامي خلافت مجاهدین چې دي د رحم والا دي، د صله رحمۍ والا دي، د دې مشرانو له تاسو د دوی د خولې نه خبرې واورېدې، مونږ په کې زیاتونه نه کوو او تاسو پوه شوئ چې د مشرانو د خلافت مجاهدین د مشرانو څومره قدر کوي، څومره احترام یې کوي، څومره یې د دوی خدمت کړی دی. بیا چې سبا شپه د نورو بندیانو سره ستاسو خدمت ته راځو، تر هغې مو پر ربالعالمین ځان سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شننه شننه شننه شننه محترم شیخ صاحب جعفر او محترم نظام صاحب را بللي دواړو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم او لومړی محترم شیخ صاحب که تاسې راته دا ووایئ چې ایا رښتیا هم امریکا په افغانستان کښې ماته خوړلې که څنګه د ځینو علماو شیخانو د ځینو ډلو له خوا دا خبره خلکو غوږونو ته رسول کېږي چې امریکا په افغانستان کښې ماته خوړلې دا خبرې کوي چې امریکا په افغانستان کښې ماته خوړلې ده خو لیکن دا داسې خبره نه ده امریکا په افغانستان کښې ماته نه ده خوړلې بلکې امریکا چې په افغانستان کښې کوم اهداف درلودل هغه پلې کړي دي او عملي کړي دي ولو که امریکا اوس د نظامي حضور یا خپل حضور د افغانستان نه کم کړي نو دا خبره بې بنیاده خبره ده چې امریکا په افغانستان کښې ماته خوړلې ده امریکا چې څه اهداف افغانستان ته راوړي وو هغه ټول په افغانستان کښې عملي کېږي هغه که د نظامي حضور نه وي که د جنایتونو برخه وي هغه که د ممنوع وسلې کارول وي هغه که قومونه او ډلې ډبرې پیدا کول وي هغه که د انساني کرامت توهین وي هغه که د امریکا مامورین په افغانستان کښې روزل وي هغه یې وکړل او هغه که هر رقم نور تجربې په افغانستان کې امریکا وکړل او هغه دلته پلې کېږي، یعنې حتی د افغانستان ادارې بدلونونه او ادارې تشکیلات دا یې بدل کړل او دا یې دلته عملي کړل او اوس قرار یې د سېلبین په حیثیت باندې دی هلته ناست دي. په کوم بنیاد خلک دا خبره کوي چې افغانستان کې امریکا ماتې خوړلې ده؟ د امریکایانو نظامي وتل دوی د امریکا په ماته تعبیروي، ایا دغه تعبیر سم دی؟ دا غېر معقوله خبره ده چې څوک ځان ته دا ډاډ ورکوي چې افغانستان کښې امریکا ماته خوړلې ده امریکا په افغانستان کښې ماته نه ده خوړلې افغانستان کښې چې امریکا کوم اهداف تر سره کول هغه یې راغلل او تر سره یې کړل مختار غزال صاحب کوم اهداف و چې امریکا غوښتل چې په افغانستان کښې تر لاسه کړل څنګه چې شیخ صاحب وویل چې امریکا په افغانستان کښې ماته نه خوړل بلکې هغوی چې د کوم هدف لپاره راغلي وو هغه یې تر لاسه کړي کوم غټ غټ اهداف کوم مهم اهداف دي چې هغه امریکا غوښتل افغانستان کښې تر لاسه کړي دي زه هم په خپل وار سره ټولو قدرمنو اورېدونکو ته تاسو ته همداراز شیخ صاحب محترم ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم سلام استاد خوشحاله شو چې ډېره یو اړینه موضوع مو انتخاب کړې د بحث لپاره لومړی خو دا چې یو اساسي هدف د امریکې دغه دی چې امریکا خپلو اهدافو ته ځان رسوي او خلکو ته دا تصور ورکوي چې دا په خپله د امریکې یو هدف دی چې مونږ دلته نظامي ماتې وخوړه او یا په اصطلاح مونږ دې ځای کښې زمونږ هغه ماموریت پای ته ورسېد او مونږ لاړو خو دا په خپله د هغوی کامیابي ده د علما سوري په دې قانع کړي دي دا ناخبره عوام په دې قانع کړل چې یاره دا د دوی یو څه ماموریت لره هغه پای ته ورسېد او نور مونږ افغانستان ازاد دی او دوی په خپله مخه لاړل دا په خپله په خپل ځان کښې په خپله هدف ته رسېدلي یو غټ هدف ته دا مسله ده بله مسله دا ده چې دوی چې کوم اهداف لرل تر ډېره یې پوره کړي دي هغه هدفونه که هغه د نظام رامنځته کول دی د سیکولر او جمهوریت جمهوري نظامونو رامنځته کول دي دغه په خپل یو ستر هدف دی دغه یې ترلاسه کړی دی دلته سیکولر او جمهوري نظام قایم دی همداراز دلته امریکایي اسلام د حقي اسلام د په بڼه یې خلکو ته ورپېژندلی دی هغه امریکایي ډیموکراسي چې ده هغه د اسلام په شکل باندې خلکو ته افغانانو او په ځانګړي ډول د مسلمانانو کوم فکر چې دی تصور چې دی د دوی چې کوم معنوي ارزښتونه چې دي د دوی دیني شعایر چې دي هغه یې هغه یې مکمل بدل کړل او د دغه خپل سر رسنیو له لارې د مطبوعاتو له لارې د مطبوعاتو دومره ترویج او د مطبوعاتو دومره دومره رشد چې دی دا دا د امریکې هدف و او دا یې ترلاسه کړی دی چې همدغه د رسنیو د لارې نه او د رسنیو په مټ دوی وکولی شو چې افغانانو ته مسلمانانو ته خپل ارزښتونه پردي کړي او پردي امریکايي ارزښتونه ورته خپل معرفي کړي، دا یو ستر هدف دی دوی لپاره دا یې لاسته راوړی دی. دلته قومي، ژبني، سمتي، مذهبي تعصباتو ته کار کول او هغه یې اوج ته ورسول دغه تعصبات دا یو ستر هدف دی دا یې تر لاسه کړی دی امریکې بل دلته خپل فکر خورول خپله عقیده کلتور خپرول دی تر ډېره کچه دا هدف یې تر لاسه کړی دی، همداراز نصرانیت ته دعوت او مسیحیت ته دعوتونه دا ښه په ازاده کچه کېږي، نو د دوی په کوم هدف باندې به سړی خبرې وکړي؟ په ټوله کې ټول اهداف دوی سر ته رسولي دي او پاللي دي او تر لاسه کړي دي او لګیا دی پرې لا کار کوي، کوم هدفونه چې لا نیمګړي پاتې دي د هغې لپاره سرمایه هم ورکوي، سرمایه ګذاري کوي ورته دلته. په هغې باندې کار روان دی، د هغوی ماموریتونه لا روان دي، هغوی ماتې نه ده خوړلې، هغوی په دې برخه کښې ښه کامیاب دي. دا دا خلکو ته په په نظامي برخه کښې خلکو ته دا تصور ورکول چې امریکې دلته ماتې خوړلې، دا په خپله دوی یو بل ځانګړی هدف دی، نو هغوی ماتې نه ده خوړلې، هغوی دغه ټول هدفونه تر لاسه کړي دي. ډېر یو مهمه او ارزښتناکه پروسه او په هر مملکت کښې دا تعلیمي برخه د یو قوت او د یو معنوي شکل لري چې په دې په اساس باندې یو مملکت بنیاد په دې باندې جوړ شي نو امریکا چې افغانستان ته کله راغله نو په دې باندې ډېر تاکید واچو چې دا مخکری کوم نامنهاد مجاهدینو نصاب و هغې کښې دې پروسه په غاړه اخېستې وه چې هر هغه نصاب به غوره کېږي کوم چې دا پوهنتون انتخابوي د افغانستان د امریکا د پالیسۍ د پوره کولو په خاطر باندې هغې کښې به تفسیر به نه اسلامي تاریخ به نه فقه به پکې نه او دا جهاد چې کوم موضوعګانې دا دا به پکې نه یعنې دا جهاد درنه کلمه ده او داسې یو پروسه ورته جوړه شي چې د د جهاد نه خالي اسلام خلکو ته معرفي شي دې لپاره د یو وزیر ټاکلی د عبدالسلام عظمي په نوم باندې چې دا پروسه هغې په غاړه درلودله او دی هلته په امریکا کښې ورسره کار کوو هغه ځین دا کتابونه او دا مضمونونه چاپ کول چې هغې کښې قرآن کریم پکې نه وي تفسیر پکې نه وي او تاریخ پکې نه وي عقاید پکې نه وي دا یې رالېږل او دلته افغانانو ته په پاکستان په دې مهاجرینو کمپونو کښې دا یې ورته هلته تقسیمول بیا وروسته چې کله عملا امریکا افغانستان ته راغله وزیر تعلیم امین رسول په نوم باندې و امین رسول په نوم باندې و هغې دا ملغا اعلان کړه چې دا مخکنی کوم نصاب چې دی دا یې ملغا شه او دا نوی کوم چې د امریکا له منظور شوی نصاب و دا یې په افغانستان په دې تعلیمي د اخوت د هغې کښې د جهاد د هغې کښې د اسلامي عقایدو افکارو او شعایرو هغه ارزښتونه په کښې پراته وو هغه درسونه یې د لومړیو ټولګیو د لومړیو مضامینو نه وویستل لومړی دا چې مضامینو کښې نه دا یوازې دا چې مضامینو کښې بدلون راوست هغه ښکاره بېلګې موجودې دي دا زمونږ دغه ادعا داسې بې ثبوته نه ده هغه که اورېدونکي هغه تېرو نصابونو ته رجوع وکړي او موجوده نصاب ته وګوري ډېر فرق په کښې راغلی دی لکه یو مثال به یې زه اورېدونکو ته واضح کړم چې په د پښتو په یو مضمون کښې به مخکې به وو چې الف الله موږ د الله بنده ګان یو اوس هماغه الف چې دی په اس بدل شوی دی الف اس او د پلانکي اس ډېر قوي دی همدارنګه کله الف انار او دا مسلې بل بل مسله ډېره مهمه خبره دا جیم جهاد چې د ماشوموالي نه دا فکر ته وانهخلي او بیا پسې هم څیزې وخت په وخت د نصاب بدلون چې دی په د دې کښې د دوی یو بل ځانګړی هدف دا و چې نصاب ډېر د کال په سر کښې نصاب بدل د کال په اخر کښې نصاب بدل دلته د د مسلمان کول چې دی دا ځوان کول چې دی د دغو نه لار ورکول چې دوی بې تعلیمه پاتې شي د دې په ځای د دوی د دوی فکر خلکو ته ور پېچکاري کوي لکه اتڼ اتڼ زموږ یو ملي عنعنه ده وطن داسې د وطن په خپله موسیقۍ ته لار هوارول هغې طرف ته هنر هنر دی هنر کښې نو بیا موسیقي هم یو هنر دی او شپېلۍ وهل هم یو هنر دی او څه څه دا ټول دا ګوره داسې داسې تصادفي شکل باندې نه رامنځ ته کېږي دوی باندې کار شوی دی دوی باندې دوی لګیا دي کار کوي واقعیت دی اوس موجوده حالاتو کښې په پوهنتونونو کښې چې مضمون تدریس کېږي اسلامي ثقافت د هغې مضمون په وړاندې د دوی غبرګون چې کوم دی د سیکولرانو دا دا داسې طبیعي نه ده دا تصادفي شکل باندې پیدا کېږي دې باندې دوی ته پیسې ورکول کېږي، دوی ته طرحې ورکول کېږي، دا که وکیلان دي که څوک دي. دوی ولې غواړي چې دا اسلامي ثقافت ختم کړي؟ ګوره اسلامي ثقافت کې اوس هم دغه اسلامي ثقافت چې دوی په مضامینو کښې نصاب کښې پرېښی دی، دوی په مدار مدار کار کوي، په وخت په وخت هسې پړاو په پړاو. په هغه لومړني وخت کښې دا کار نه شو کولای، که دا یې کړی وای، خلق پرې پوهېدل چې اوس خو به ټول اوس ګوره دې نصاب ته ټول اسلامي نصاب وایي او فکر کوي ځکه هلته پکې اسلامي ثقافت ګوري نور مضامین پکې داسې د یو وخت لپاره یې پکې پرېښي دي نو دلته یې په عقایدو او افکارو باندې کار وکړ اوس خلک یې دومره هغه دغه چا خبره چې هغه نشه یې ترې ویستله نو اوس د اسلامي ثقافت هم لرې کوي نو د خلکو غبرګون چې په دې باندې دوی به واخلي رایګیري به وشي چې اسلامي ثقافت یې په پوهنتونونو کښې مې اخر به دا خبره ومنله هو نو خو بس دا اوس پرې خبره روانه ده ځکه د دوی خو فېصله په اکثريت ده نو دوی خو اوس مې لږ وروسته دا هدف دوی تر لاسه کوي دوی هدف تر لاسه کوي ګوره په هر شي کښې چې ګوره يو دا دی چې په تاريخ کښې نو ګوره زمونږ هغه تېر تاريخ اسلامي تاريخ چې دی په دې مضامينو باندې که ژور بحث وشي که په ټولو برخو ته سړی ستون شي دوی دغه د مخکې د کب شیشه چې ده دا ماته کړله چې وروسته حالات تا ته ښکاره نه شي چې ته چې وروسته حالات ونه ګورې تا مخکې بس خپل مسیر روښانه مسیر ځان ته نه شي ټاکلی خامخا به د یو ګړنګ نه پرېوځي بیا به د دوی تاریخ پسې ځي دوی چې درته څه وایي په همغې پسې به ځي نو په د تاریخ په برخه کې هغه زمونږ شاه چې دا هغه یې را تیاره کړله د دیني مقدساتو په برخه کې زمونږ شاه را تیاره کړله ما په یو د دوی په یو کتاب کې یو مضمون کې لوستل چې نو دغه خلکو ته په هره برخه کښې د دوی دغه هدفونه ډېر تر ډېره تر لاسه کړي دي او دې لپاره کار کېږي نو دوی کوشش کوي چې چېرته د جهاد تصور دی د جهاد فکر دی او د جهاد فرهنګ دی هغه له منځه یوسي او په دې په دې دغه کښې هدف تر لاسه کولو کښې تر ډېره بریالي دي مننه عزام صاحب شیخ صاحب په تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې خو زما په یو عسکر باندې د یو عسکر د معاش باندې دلته په افغانستان کې د یو اردو یا د اربکیانو یا د پولیس ملي د یو عسکر په معاش باندې دلته شل اردو والا مصارف پوره کېږي د امریکایي یو عسکر په معاش باندې نو کله چې د امریکایي یو عسکر معاش باندې دلته شل کسه اردو ملي تیارېږي او د هغې مصرفونه جوړېږي په برابرېږي نو امریکا دلته څه بلا غواړي چې خپل عسکر دلته ووژني او دلته نظامي حضور پیدا کړي خو هغه ځینې هغه اقتصادي او د هغه خپل امریکایي یو عسکر معاش دلته رالېږي او دلته شل کسان ورته خدمت کوي او د امریکا کوم هدفونه او کوم نظامي هدفونه او کوم واک چې هغه دلته پلي کوي او عملي کوي کوم نظامي هدفونه او مشخص ډول باندې چې امریکا غوښتل په افغانستان کښې تر لاسه کړي هغه یې تر لاسه کړي دي یو هدف دا و چې خپل مامورین په عملي توګه باندې وروزي خپل عسکري او خپل نظامي جنرالان دا یې په عملي شکل باندې وروزي دا که په نظامي ادارو برخه کې یعنې لکه هلته نظري درسونه ورته ورکول کېږي خو دلته عملي شوي نو راغله دلته په افغانستان کې ولو که هغه د بېګناه خلکو په وژلو په سر باندې هم تمام شي خو لیکن خپل عسکر یې وروزل په عملي توګه باندې داسې وروزل چې که ګویا د بهر نه په افغانستان کښې په کوم کوردیناتو باندې او په کوم دقیق هدف ټارګېټ کړي او هغه یې ووري هغه یې وویشتل او بل خپل سلاح استعمالول خپل سلاح یې استعمال کړه چې زمونږ دا سلاح استعمال څونه مؤثره ده کوم اسلحې کومې وسلې دوی استعمال کړې په افغانستان کښې په افغانستان کښې هغه ټولې ممنوع وسلې چې دوی هلته د هغوی د مفتیانو د خوا نه جواز نه و دوی استعمال کړه په افغانستان کښې اوس مسایل د هغه ځای نه ایستل او دلته هغه دقیق دقیق هدفونه یې ایستل توره بوړه په ډېر کورسونو باندې ویشتله ډېر مرضونه ته خپاره شو او حتی چې هغه یورانیم اثرات په کښې ښکاره شو بله امریکا خپل مامورین په زندانونو کښې وروزل چې مونږ څومره خلک نیولی شو او څنګه یې نیولی شو او څنګه چې تحقیق کولی شو محققین یې وروزل محققین یې وروزل څارنوال یې وروزل څارنوالان یې وروزل او دې لپاره ډېر جېلونه جوړ کړل یوازې دا نه چې په یو جېل باندې کفایت وشي حتی چې دغه جیل ته ګونتنامو جیل ګونتنامو جیل هلته مرکزي جیل جوړ کړه او داسې نه و چې ټول دې ګونتنامو جیل ته ګناهګار خلک بوتلل صرف یو انسان و او هغه نیوه هلته بو او هلته به یې تحقیق ته کېده د قندهار زندان د بګرام زندان د هرات زندان دا یې ټول د بې ګناه خلکو نه را ډک کړي وو او ټول یې کړل او هلته دې چې دې مامورینو باندې چې وشي عملي تجربه وشي تقریبا یو احصایه کې د دې راځي چې دوه زره اته سوه کسان د دې په جیلونو کې اوسېږي هغه بې ګناه انسانان اوسېږي او صرف دا چې د دې مامورین پکې تجربه حاصله کړي دا خلک دې ځای دپاره بندیان کړي مننه شیخ صاحب تاسو په خبرو کښې وویل چې امریکا هلته غوښتل چې دین اسلام چې نبي علیه سلام ته الله تعالی ورکړی او د قرآن او سنت دی هغه روح د خلکو نه وباسي او خلکو ته یې امریکایي اسلام ور وړاندې کړي دا امریکایي اسلام دغه اصطلاح څه معنا لري امریکایي اسلام نو بس لومړی څرګنده ده چې هغه اسلام چې امریکا یې غواړي هغه اسلام چې د امریکې ګټو سره منافي نه وي، هغه اسلام چې هم په کې جومات کې جمع وي او مدرسه وي او هم په یوه څنګ کې ورسره کلیسا ازاده وي، څنګ کې ورسره ډانس کلب وي او همداراز شراب خونې ورسره او دغه شان اسلام لکه دا اوس چې په په دې طاغوتي نظامونو کې د هغې د ممنوعیت لپاره هېڅ قسم طرحه نه شته دی، دغه شان اسلام هغوی غواړي. مسلمان دی هغه مسلمان یې چې بس فردي عبادت دې کوي دا ستا خپل کار دی ته خپل عبادت کوه جومات ته ځه مدرسې ته ځه تلاوت کوه لکه دا اوس چې دا ړومبن دي چې په دې راډیوګانو کښې ناست دي چې دا خو شکر اسلامي هېواد دی اسلامي نظام دلته خو مسلمانان دي دا دا مونږ نه نه وایو چې دلته مسلمانان نشته رښتیا هم دلته مسلمانان دي دلته مساجد دي دلته مدارس دي خو نظام چې دی دا کفري نظام دی یعنې تسلیمۍ ته یې د سولې نوم ورکړی دی چې بس ته دوی ته چې لکه ډېر پرې ور ننوتل د تسلیمۍ سرونه یې ټیټ کړل سره په همدې نظام کښې ورسره یو ځای شو خو هغه هغه دغه تسلیمۍ ته یې د سولې نوم ورکړی دی نو دوی دغه اصطلاحات دغه کوم ارزښتونه چې دي دغه یې بدل کړه او بدله یې او دې لپاره لګیا دي کار کوي نو دغه امریکایي اسلام څرګندې بېلګې دي مننه نظام صاحب خوشحاله اوسې شیخ صاحب اعظم صاحب په خبرو کښې دا هم وویل چې امریکا ته غوښته چې دیموکراسي پلي کړي د ماسټرۍ په دوره کښې زمونږ یو ټولګیوال هغې دا خبره کوله وه چې پوهنتونونو کښې لکه مخکې چې یادونه شوه د اسلامي ثقافت وایي چې په دې کښې ترهګري تدریسېږي او وایي چې په دا کتاب کښې وایي د اسلامي ثقافت کښې چې دا دیموکراسي وایي کفر ته به دوی دیموکراسۍ ته کفر وایي هغه ته دیموکراسي کفر نه ښکاره کېده الهام صاحب وایي چې امریکا غوښتل چې په افغانستان کښې دیموکراسي پلې کړي دا دیموکراسي کفر ده که څنګه دغه نفر چې ما یاد کړ ده وایي چې په دې ثقافت کښې امریکایي دیموکراسي ته کفر وسي دا ورته ښه ښکارېده دا ده ته ناشنا ښکارېږي چې اسلامي ثقافت کښې دا دیموکراسي ته کفر ویلی دی دا دا دیموکراسي اسلام دی که څنګه دې دا خبره کوله چې دې دیموکراسي ته کفر ویلی دیموکراسي یو کفر دی او کفر ته کفر نه وایي دا خپله کفر دی او دیموکراسي د خلکو حکومت د خلکو په طبیعت باندې هغه قانون چې د خلکو د خوا نه جوړ شوی او په خلکو باندې تحمیلېږي نو د خلکو قانون خو قانون د الله د طرف نه او د خلکو قانون هغه کفر نو دېموکراسي بعین کفر دی دې کښې هېڅ شک شبه نشته امریکا دا هدف تر لاسه کړی په افغانستان کښې دا مزدوران اجیران هدف لاسته کولو څه کښې چې عملې چې تطبیقوي یې تطبیقوي دې لپاره ته پارلمان کښې درباریان ملایان او ښځې کېنولي دوه کارټونه ورکړي یو شین کارټ او یو سور کارټ د عبدالله ابن سعدي رضی الله عنه نه روایت دی، دی وایي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو، زما ملګري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ورننوتل نو د هغوی حاجتونه یې پوره کړل، زه په اخر کښې ورغلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ته څه حاجت لرې؟ نو ما ورته وویل ای د الله رسوله! ما د خپل ځان څخه وروسته څه خلک پرېښي دي هغوی دا ګمان کوي چې هجرت بند شو، هجرت به کله بندېږي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستا حاجت د دې نورو د حاجت نه غوره دی هجرت به تر هغې نه بندېږي تر څو چې د کفارو سره جنګ دوام لري د ابو هند البجلي نه روایت دی وایي موږ د معاویه رضی الله عنه سره ناست او د هغه سترګې پټې وینو موږ د هجرت بحث وکړ چا ویل هجرت ختم شو نور هجرتونه نه شته او چا ویل چې نه دی بند شوی نو معاویه رضی الله عنه سترګې وغړولې او ویې ویل، تاسو د څه بحث کوئ؟ نو موږ ورته خبر ورکړ. هغه به ډېر کم حدیثونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بیانول. نو هغه وفرمایل، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه شان تذکره وکړه. نو هغه راته وفرمایل، هجرت به تر هغې نه بندېږي چې توبه نه وي بنده شوې او توبه به تر هغې نه بندېږي چې لمر د مغرب څخه نه وي را ختلی. هوکې! تر څو چې د کفارو او مرتدینو سره جنګ روان وي، نو د هجرت بهیر به تم نه شي، که دغه جنګ په عراق او شام کې وي او که په بله خاوره کې، ځکه د دې امت یوه ډله به همېشه د الله په لاره کې تر هغې جهاد کوي چې د قیامت نه لږ مخکې عیسی علیه السلام راشي او د لویو ملاحمو په پای کې به د دې امت امامتي وکړي، لکه څرنګه چې دغه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. د صلیب بنده ګان او مرتدین که هر څومره کوششونه وکړي چې د هجرت لار بنده کړي، خو. دغه لار به د متوکلینو لپاره همداسې خلاصه وي او د اسلام سنګرونو ته به مجاهدین په دغه ملکو توازونو راښکل کېږي چې الله تعالی فرمایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عسیٰ ربی ان یهدینی سواء السبیل ژر دی چې الله تعالی به ما ته سیده لار وښيي او بل ځای فرمایي، بل ځای فرمایي وعجلت الیک ربی لترضا او زه په تلوار تا ته راغلم ای زما ربه چې ته راضي شي نو د مهاجر لپاره د تابعدارۍ نمونه او سمبول اولوالعزم پیغمبران دي هغه پیغمبران چې د الله تعالی په لاره کې پرې هر ډول عذابونه تېر شوي وو خو د خلکو عذاب یې د الله تعالی د عذاب په څېر نه ګڼه بلکې د الله تعالی لوري ته مهاجر په دې پوه وي چې د هغه په لاره کې سختۍ او امتحانونه شته چې په دې سره به دغه بنده خپل مولا ته نږدې کېږي لکه چې په یوه قدسي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما بنده ما ته یو لوېشت رانږدې شي نو زه به ورته یو ګز ورنږدې شم که هغه ما ته یو ګز رانږدې شي نو زه به ورته یو وازه نږدې شم که ما ته په قلار راغی نو زه به ورته په منډه ورشم د هجرت په لاره کې د مهاجر پر مخ کې هر څومره مشکلات او وینې هم وي، مګر مجاهد به کوشش کوي چې دغه نېکي او د هغې نه زیات نور څه هم حاصل کړي. مهاجر به د خپل لوی دښمن یعنې شیطان سره په جنګ وي، تر څو داسې خاورې ته ور ورسي چې د یو موحد په حیث د عزت او سرلوړۍ ژوند تېر کړي او که مرګ ورته راغی یا ووژل شو، نو ځای به یې د مقتدر باچا په خوا کې د رښتینولۍ چوکۍ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. شیطان بني ادم ته په ټولو لارو کښې کېناسته، د اسلام په لاره کښې ورته کېناست، ورته یې وویل، ایا ته اسلام راوړې او خپل او د پلرونو او نیکونو دین پرېږدې؟ نو انسان د هغه خبره ونه منله او اسلام یې راوړ. بیا ورته د هجرت په لاره کښې کېناسته، ورته یې وویل، ایا ته هجرت کوې او خپله ځمکه او اسمان پرېږدې؟ د مهاجر سړي خو داسې مثال وي لکه یو اس چې په رسۍ تړل شوی وي، دومره لرې تلای شي څومره چې یې رسۍ دومره لرې تلای شي چې څومره یې رسۍ اوږده وي لېکن انسان د شیطان خبره ونه مني او هجرت وکړي بیا ورته د جهاد په لاره کښې کښېناسته ورته یې وویل دا خو د مال او نفس تکلیف دی ته به جنګ کوې او مړ به شې ښځه به دې بل څوک نکاح کړي او مال به دې هم تقسیم شي نو مجاهد د شیطان خبره ونه مني او جهاد به وکړي که چا دغه کارونه وکړل او په خپل مرګ مړ شو نو په الله تعالی حق دی چې جنت ته به یې داخلوي که ووژل شي هم په الله تعالی حق دی چې جنت ته به یې داخلوي، که په اوبو کې ډوب شو هم په الله تعالی حق دی چې جنت ته به یې داخلوي، که سپرلی پرې چپه شو هم په الله تعالی حق دی چې جنت ته به یې داخل کړي. نو د هجرت پای خامخا مغفرت او جنت دی خو د هغه وخت چې د بنده نیت د الله تعالی لپاره خاص وي او د هغه په لاره کې کلک شي الله تعالی فرمایي. څوک چې د الله تعالی په لاره کې هجرت وکړي، نو په ځمکه کې به ډېرې خوشحالۍ او پراخۍ وګوري او څوک چې د خپل کور نه الله تعالی او د هغه رسول ته مهاجر شو، بیا ورته په دغه لاره کې مرګ راغی، نو اجر یې په الله تعالی ثابت شو، یقینا الله تعالی بښونکی او مهربانه دی. بلکې په هجرت کې دومره لوی برکت پروت دی، که موحد پرې خبر شو، نو خپل ټولې اثاثې به خرڅې کړي او خپل ځان به په الله تعالی ور خرڅ کړي، تر څو الله تعالی راضي کړي. د عمرو بن العاص رضی الله عنه څخه روایت دی چې کله الله تعالی زما په زړه کې اسلام واچوه نو زه نبي صلی الله علیه وسلم ته راغلم او ورته مې وویل لاس خلاص کړه چې بیعت در سره وکړم نو هغه لاس خلاص کړ خو ما خپل لاس موټی کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل څه در باندې وشول عمره ما ورته وویل زه غواړم څو شرطونه ولګوم هغه راته وویل څه شرط لګوې ما ورته وویل ما ته به بخښنه وشي، هغه وویل، ته پوه نه یې چې اسلام مخکیني ګناهونه رژوي، هجرت هم مخکیني ګناهونه رژوي او حج هم مخکیني ګناهونه رژوي. د طفیل ابن عمرو الدوسي رضی الله عنه څخه نقل دي چې د هغه سره د خپلې قبیلې یو سړي مدینې ته هجرت وکړ نو مدینه پرې سمه را نه غله، مریض شو نو ټینګ نه شو نو د غشي تېره برخه یې را واخیسته او د خپلو ګوتو بندونه یې پرې غوڅ کړل، د لاس څخه یې وینې وبهېدې او مړ شو. طفیل ابن عمرو په خوب کې ولیده چې. ډېر په ښایسته شکل کې و، خو لاسونه یې پټ وو، نو ورته یې وویل، رب در سره څه وکړل؟ هغه وویل، د خپل نبي صلی الله علیه وسلم په لور د هجرت په خاطر یې راته معافي وکړه. ما ورته وویل، چې دا لاس دې ولې پټ کړی؟ هغه راته وویل، ما ته وویل شو، کوم شی چې تا په خپله خراب کړی، هغه به موږ جوړ نه کړو. ما دغه خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ. هغه وویل، ای الله! لاسونو ته یې هم بښنه وکړه. هوکې! الله تعالی هغه سړي ته په هجرت کښې د اخلاص په وجه معافي وکړه چې ځان يې وژلی و، نو اې هغه مسلمانه وروره چې د شام او عراق د هجرت څخه د طواغيتو په توطيو منع شوی يې د قيامت د ورځې پورې د هجرت لارې خلاصې دي، که څوک شام او عراق ته هجرت نه شي کولی نو ليبيا، خراسان، يمن، سينا، لوېديځې افريقا او د خلافت نورو ولايتونو او سيمو ته دې هجرت وکړي چې د دنيا په لوېديځ او ختيځ کښې وجود لري.